او بیا آخر کې د فریقین حال اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجړه کول شي داس مکا په خپل وجړه قیدو سره واخرجت الارض اسقالها نو دویم حال یې دا دی چې روبه باسي داس مکا خپل درانه بوجونه وقال الانسان ما لها او دریم حال دا دی چې وبوي انسان چې سو شو په دې ځمکه یوم ازن تحدث اخبارها سلورم حال یې دا دی چې په دغه ورځ باندې با بیانې د ازمکه خپل ټول حالات ارس بکی ریکارډ شوی دی کنده یو کیسټ ته چې څه شوي دي ټول به بیانې بأن ربک اوحا لها بشک رب ستا بدی ته حکم کړی اوس خو ته نه کړی کنه خاموش ده پنځم حال دا یوم ازی یصدر الناس واشتاتن په دا ورځ باندې باندې واپس کیږي دا خلق د محشر نه ډلې ډلې لیورو اعمالهم چوکوي چې دي تا خپل عملونه ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره پس هغه څوک چې عمل کړي په اندازا د یوې ذره عمل بهتر عمل صالح نو وبوي نه غیلره ان دا غي بدلا او دا غي عوض ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او هغه څوک چې عمل کړي په اندازه د یوې ذره بد نو بوي نه داغي سزا لره او داغي عذاب